سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ته ولسم سورت ته په ترتیب کې پس سورې نحل نه قران کې پروت دی پنځوسم سورت ته نزول کې پس د قصص نه نازل شو دی د سورت ربط تمخ کی سورت سره مخ کی سورت کې مسله توحید بیان شو نو دې صورت کې اوس سیر بیانې د نبی علی السلام د دې مسلې د پاره چې الله تعالی خپل پیغمبر اسمانونو ته خېجولیو د دې مسلې د بیان د پاره دغه شان نحل کې عذاب بیان شو چې ما عذاب وروسته په موجودو باندې اتامر الله دلته کې اصول بیانې او دافع العذاب هغه اصول بیانې چې پاغي عذاب د فقېږي دا اصول ځان کې پیدا کړي دا ځان وخلاص شي یا مخکې صورت کې نزول د عذاب په مجرمینو باندې بیان شو نو دې صورت کې نحل کې بیان امثال د مجرمینو هغه عذاب چې پر راغلو د خلکو مثالونه لګډي وګوره او دا شانتي مخکې صورت کې په عذاب دنیا باندې تخفیف ذکر کوم دې صورت کې بیان د عذاب اخروی کوي داوود صورت سبحان الله پاک ته الله خلاصہ صورت صورت سلوری سے نے اولې سکه دا بیانې چې شرک مستمره سبب د عذاب دی داغي مثال بیانې په بنی اسرائیل سره او په قوم د نوح علی السلام سره شرک مستمره سو د عذاب دی او زجر ذکر کوي په انکار د مقاصد ارواو او امور مصلحه او بیان کی دافع العذاب دوی مې څه کې دا بیانې چې هتک د شاعر الله سو د عذاب دی دای مثال بیانې په قوم د صالح علی السلام سره او بیا وزجر ذکر کی په انکار د مقاصد ارباو او درې مې څه کې پاک پرستو پورې ټوکی کول دا سو د عذاب دی حق پرست د ملک نه استل سو د عذاب دی او د دې مثال بیانې په مکی والا او ور سره زجر په انکار د مقاصد ارباو سلورم ایسه کې حق پرس باغ پر ټوکی کول استهزاء پښاړې کول سود عذاب دي د دې مثال بیانې په پیرانیانو سره او بیا زیر په انکار د مقاصد ارباون داری سین رسو بیان د مقاصد ارباو دی زجر په انکار د مقاصد ارباو دا سلور سیری په صورت کې تفسیر به ترجمه کوم ها اولې سکه هر یو سکه دا زجر په انکار د مقاصد ارباو دا هر څه کې بیانې اولې څه کې شرک مستمره او د عذاب داغي مثال په قوم نوح سره او دوی می څه کې هتک د شاعر الله او د عذاب داغي مثال په قوم صالح سره او درې می څه کې حق پرس د ملک نو وستل سو د عذاب دي داغي مثال په مکی والا او سلورم یې سکه حق پرسو پر ټوکی کول سبب د عذاب دی دا ذکر کړي داولې سو صورت دا بچلیږي د آیاتو یو آیاتو یو کم شپېته پوری وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب الاولون دیولې سګي دا مسله بیانې شرک مستمر را سو د عذاب دی او زجر په انکار د مقاصد ارباو دې جن بیا دوی می صدا دوی می سګي هتک د شاعر الله دا سو د عذاب دی دا بیانې د آیات شپږ پنځوسم پورې وان کادو لیسفزونک من الارض لیخرجوک منها دې سکه دا بیانې چې هتک د شاعر الله سو د عذاب دې داغي مثال ذکر کې په کوم مثال سره اغي دو ناقه هتک کړو نو ما عذاب کړو او بیا زیر په انکار د مقاصد ارباو بیا د آیات شپږ پنځوسم شپږ او یانا د آیات شپږ او یانا درې می صدا وین کادو لسفزون کمن الارض نزدې دي چوشړ تا دراز مکینا او د درې می سکه دا خبره بیانې چې حق پرز د کل نسل سودا عذاب نه دای مثال بیانې مکی واره سره او بیا زجر په انکار د مقاصد ارباو بیا سلورم ایسه کې الګ غونډیان وي خوې او ری کنه دروځه ده کنه دا چې دا ولګه سونه زیاتی نه بیا سره لوټي خو بل ډیر خور دي نو بیدارېږي ورته ها معلوم خوب راځي خو ځان بیدارونو او ری کنه سینې کی دا یو غټ نعمت دی کنه یاره د دنیا علا خلق له خوب نور دی ښا دا تاسو له خوب راځي دا قران ته ناسي دا د قران اعجاز دی ا دمه شوي کنه سید دمه شي نه لو سره خوب ولور شي بیا سلورم ایسا هغه شروع کړي د آیات یو سل یو نه ولقد اتینا موسی د آیات بینات او په دې کې سلورو مسله بیانې چې حق پرستو پر ټوکی کول سو د عذاب دي دا غي مثال په پیرونیانو سره ذکر کړي او بیا مقاصد ذکر کړي زیر په انکار مقاصدو اول یې سکه امور مصلحه ذکر کړي امور مصلحه وګورئ آیات 20 تمنا الله الله تعبدوا الا اياه امور مستحب بیانې او دا امور مستحب راغسي دي دای ذکر کړ دي سوامر دي او سنواهی دي یولس اوامر دي پدې کې یولس اوامر دا ذکر کړي او دیارلس نوای راغستی دیارلس او یولس دا تلیری شو سلیرش امور مصلحه دا امر وګوره یو الله تعبدو الا ايام بندگی دا الله کوي یو دیم ځلې وبالوالدین احسان مور او پلار سره احسان کوا به دادا سره خېګړه کوا دا دوا بیا دریم امر وګور رسو سجریشتم یاد کې وقف الله ما جناح الذل پرد مهرباني ور تخته کا مور پلار سره مهرباني وکا او پنځم وقل رب ارحمهما شپغم وآت ذا القربى حقا وم والمسكين اتم ومن السبيل نهم فقل لهم قولا ميسورا رسو آیاتو اتشتم کی وقل لهم قولا میسورا نام او بیا لسم ورپسې 34 آیات کې واوفو بالعاد پرالو کې حکمونو د الله یو لسم واوفل کېل پیمانه پر اور کوئی دو لسم وزینو بالقسطاس المستقیم جو کوئی پډنډنی غ باندې دا دولس اوامر او پنځم آیات حکم درسم کې ولا تجل يدك مغلولا لاس پل تړلی مگر دو مال ولګوا شپغم ولا تبسطها كل البسم ما پراخ کوا کامل پراخ کول چې بے ځای مال لګي بیا پریشان نه اوم یو درستم کې ولا تقتلوا اولادکم خشیا خپل اولاد مالا کوي دیر د وجنا قران ته نه کینه دیبا مولا شی به سخري اب چې خپل مالا کوي او اتم دو درستم آیات کې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا زنا او تمنې دي کېږي نزدیکیږي ورته مو قران چې د کم شي نه منع کوي داګه د اسباب نه چون کې قربان سو د زنا ده نزدیکیږي مو بد نظری سو د زنا ده نه بد نظری مکوا چا نه پردې نه پردو کا او نه هم ولا تقتل نفس التي حرم الله دا دری درستم کې موج نه نفس هغه چې الله حرام کړ دې او بیا لسم ورپسې سې درستم کې ولا تقربوا مال یتیم د یتیم مال مخورئ یو لسم شپږ درستم کې ولا تقفو ما ليس لك بعلم مذهب هغه پسې چې تعالی په نه په دې نشته نه خبرې مکوه لیدلې دې نه دي یره دا پنځ پیران کرامات نه مني دعا تاسو لیدلې ته خبره بے ځای وې ځان ګناګارې دولسم ولا تمشي فی الارض مرحا تکبر مکوا او دیالسم ولا تجل ما لیلان اخر دا دیالس دیالس نواهی او دولس اوامر 25 دا 25 امور مستحشو نه اولې سکه د نور نه په فرق باندې پنځیش امور مصلحه صورت ممتاز ده په بیان د غسلور اصول سره چې دا غي کون کې مستحق د عذاب ده او دیم صورت ممتاز ده په معجزې د اسراء باندې د معراج معجزې به ذکر کړل پدې ممتاز نه صورت اول کې اثبات د توحید پدریوان دلایل باندې یو دلیل وحی الذي اسرا ما وه کړل دې مسلې چې سبحانا پاک دې الله دې صدارنا معراج کې متا ته وه کړل پورته می خېجولې دیم دلیل په دې مسله باندې دلیل عقلی انه هو السمیع البصیر الله دې اوریدونکو او الله دې لیدونکو دریم دلیل نقلی واتینا موسی الكتاب ما موسی علیہ السلام نے کتاب ور کړو اس بعد توحید فادلو ثلاثو سرا دلیل وحی دلیل نقلی دلیل عقلی واقع د معراج دا دلی وحی شو نبی علیہ السلام د ام هانی رضی الله عنها په کور کې دا غینا د شپې حتیم تلان په حتیم کې د نبی علیہ السلام د زړه سپایو شو بیا له بوراق راوسه شو او بیت المقدس تلان ال انبیاء علیهم السلام را جمع شیو سب جسم انصوری سره لکه عیسی علی السلام او سب جسم مثالی سره لکه نور انبیا لکه خوب کې شی متشکر کیږي الته انبیاء علیهم السلام له امامتی وکړه سالک وای دران مسجد امام انبیاء شد سپی پیش یارا پیش واشد انبیاء له ماته وکړه او د امامانو امام شو دا ځین بیا معراج روان شو په اول اسمان کې ملاقات د آدم علی السلام سره وشو بیا په دویم اسمان کې ملاقات د عیسی یحیی علی السلام سره او د عیسی علی السلام سره شو دي په دریم اسمان کې ملاقات بیا د یوسف علی السلام سره شوه دی او سلورم کې د حضرت ادریس علی السلام سره ملاقات شوه دی او پنځم کې د هارون علی السلام سره ملاقات شوه دی او شپږم کې بیا د موسی علی السلام سره اوم کې د ابراهیم علی السلام سره هغه سدرۃ المنتهى د جورسه نبی جبرئیل السلام ته جدا شو او نبی علیہ السلام لا مکان تلاړ او معراج دربه وکړو معراج د نبی علیہ السلام یو په ویخه دی او بل په خوب کې دی په خوب کې نبی علیہ السلام معراج دا بار بار کړ دی یو د نبی علیہ السلام معراج دی په ویخه باندې نو دا معراج نبی علیہ السلام په وی خبرې کړ دې او دا قران دا ذکر کړ دې دی اتونو کې داغي بیان دی بعض خلکو باندې اشتباه راغله دا هغه احادیثونه چې پای کې بیان د معراج د نبی علیہ السلام دی په خوب کې یو حدیث کې الفاظ رسوم مست یقصتو بیا زرا بیدار شوم نو ګوره دین معلومه شو چې معراج په خوب کې دی نو دغه معراج متعدد دی دغه د خوب معراج شو یا د عالم بالا د واپس راتلون تعبیر په استقاص سره شوی دی بل اشتبار اغله د حدیث نماویه او د عائشه نه او ما فقدا جسد رسول الله سلام د نبی له سلام جوسن اورګشي نه باز خلک کوئی جوسن نبی له سلام نو اورګشي دا معراج نبی سلام بخو کې کړل نو موږ وایو چې معراج د نبی سلام متعدد دو دا شان قران کې راځي او ما جان روی التي ارینا کا الا فتنتن نذری دلی منګه تا تا روی التي رویا ستا لیدل ستا رویا د خوب لیدو ته وي نداغه جواب دای چې عالم بالانا د واپس راتلو تعبیر پر رویا سره شوی دی او یا معراج د نبی رسول الله متعدد دی نو د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې دا معراج په قران سره ثابت دی دینه منکر هغه کافر دی او بیا معراج د مسجد اقصا نه تر لمکان پورې دغه ثبوت په احادیث سره راغلی نو چې داغه نه څوک منکر شي نو هغه بیا فاسق دی گمراه دی قران قصې نه نقل کړي واقع د معراج قران نقل کړل به تور دلیل وحی چې ما خپل پیغمبر ته اسمانو کې دې مسلې وحی کړل سبحان الذي پاک دې الله دا قسم امنا پاک دې دا قسم ابنو نام اوس په دې دلیل الذي اسرام اغزاد چې وه اسرا چې بوته بیا دی خپل بندا لیلن پسې سره شپې کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه المسجد الاقصى مسجد اقصا ته دا معراج په قران ثابت شو او د مسجد اقصا نه د لا مکان پورې معراج د احادیث سره بیا ثابت نه الله دې اوریدون کې دار شي دار چا فریاد اوري البصیر او لیدون کې دې د حال دار چا دار چا حال ورته معلوم دی اوس دلیل نقلی مناسبت دا شو اثبات د توحید په دوه دلایل سره وشو نو مناسبت دا چې مخکې دوه دلیل بیان شو دا دریم دلیل دی نقلی واته نه ور کړو مونږه موسی کتاب موسی علی السلام ته کتاب وجالنا هدل لبن اسرائیل ګرځول مونږ دا کتاب لار خودن کې بن اسرائیل وتا الله تتخذو من دون وکیلا مسله به کې داوا منسه به زمانه ذمہارو بل ذمہ دار د نه په نقصان نشتا دغه شان ته قران کې هم راغلی فتخذ وکیلا سوره مزمل کې براشي نام یاد کې یو الله ذمہار دی دا اوس ترغیب ورکئ اومنه مسله تاسو د هغه چا اولاد یې چې ما د نوح علی السلام سره پورته کړو ذریه تمن اولاد دا هغه چا حملنا ما نوح ما پورته کړو د نوح علی السلام سره انه یقینا د نوح علی السلام هو عبدن شکورا بند زما شکورن ډیر شکر گزار اوس تخیب دنیوی دا مسله چې نه منئ دنیا کې بدر الله عذاب در کومه وګوره بن اسرائیل وتا چاغي د مسلې نه سر, سر تاو کو نو ما دنیا کې ورله عذاب ورکو دنیا کې مې هغه په عذابونو باندې اونیو او نو چې نه مانی دنیا کې بدل عذاب درکوم او دا عذابونو سره به دنیا کې مخامخ کوم په شان د بنی اسرائیلو لکه هغه چې ما د تکلیفونو سره او د عذابونو سره مخامخ کړیو کله چې هغه انکار وکړو ناشکری وکړه نو تخفیف دنیا ذکر کړي تاسو به سرکشي کوئ مسلې نه به مخ ته وای نو فیزا جا وعدو لاهما نو کله شراغه لوز لومبه دې ځوانو نام اول فساد شروع شو باس نه علیکم نو مکرم کو پتا سمانه عباد الله نام هغه بندگان خپل بخت نصر په الله مسلط کو او ځای بولور کو وین ازاتم کنا فرمانی کوئی انکار کوئی توحید نه ها نفلا مان فعلیها سزا به په دې نفس باندې ک انکار کوئی تاسو په خپل نفس سزا ده دا یو فیضا جا واذ الاخره نو کله شراغ اغلوز رسونه دیم ځل فساد مشورو کو نو ما در باندې بیا بل بند مقرر کو او بل بنده مې در باندې مسلط کو فردوس شاه بابل او هغه د بیا سزاګانې درکړي دغه شانتي هغه یو سوج وکوم چې بد کې مخونه ساسو ولیت خول المسجد او د نشي جمعه تا کما دخلو اول مره لکه چې اول ځل داخل شیوم ولیتبرو او علاقه با مالو هغه شی چې لاسي برشي باغی تدبیرن پالا کولو سره دا د دنیا سزا مې درکړه ولې تاسو دا مسله نه منلې اوس تخیب اخروی کدا مسله نه منې دا الله سره شریک پیدا کوئ نه اخرت کې عذاب درکوما اسا ربکم نږدې دې چې رب تاسو ایرحمکم پتا سو رحم کی وین او تم کتا سو اپش شرک تا عودنا من با اپش سزا تا کتا سو شرک نه نه قدارې گئی زو سزا در کوم بیا عذابوما وجعلنا جهنم او ګرځولې دې موږ جهنم کافرو لرا حسیرن جیلم اوس ترغیب ورکې قران تراشی دا مسله په دې کتاب کې بیانېږي توحید مسله دې کتاب سره جوړ اختیار کړي دې کتاب سره تعلق اختیار کړي قران لو خور کې قران راوالي قران د سینې سره لګوي ان هذا القران یقینا دا قران یهدی للتی لار خی اغا قدیتا هيا قوم چې هغه مضبوطه للتی للاخیت اللتی للشریعت اللتی هغه شریعت هغه عقیده ته چې هغه د مضبوطه ويبشر المؤمنین او دا قران زیر ورکه مؤمنانو ته هغه کسان چې عمل کړ دي خو ان لهم اجرا کبیرا چې یقینا دیو د پاره ثواب دی لوی دا بشارت اوس تخفیف وان الذين كنا كسان چې ایمان ور په آخرت تیار کړی موږ دی ولر عذابن الیم عذاب دردناک او زجر ورکه انسان ته بشر دا انسان سميږي نو توحید نه مني او شرک کوي بدعملي کوي او ځان له عذاب غواړي په عمل باندې د شرک په عمل باندې ځان له عذاب غواړي دا چې غواړي لکه څنګه چې سړی خیرونه غواړي څنګه چې سړی خوشاله تا داغو په تلوار راتل غواړي دغه شانتی دی د عذابونو په تلوار راتل غواړي په کولو شرک او د کفر باندې زجر ور کوي انسان ته بدوای شر ويذ الانسان بشر غواړ انسان ځان لا بشر شرونه تکلیفونه دعا او بالخير پشان د وختو ځان لره د خوشاله څنګه ځان له سړی خوشاله غواړي د ځان له شرونه او تکلیفونه غواړي په دې کې اخیره د مور پلارونه چې بچو ته کوي هلاک شي او تباشي او یې کنه بیا ول داسې خې نبی له سلام زکه منع کړلا خپل آل او عیال ته خپل اولاد ته خیره مکوئ زکه یو وخت به داسې احساس او دعا به قبليږي تاسو به خیره وکړي خیره به قبول شي وکان الانسان عجولا او دې انسان تلوار کون کې اوس دلیل بیانې په مسله توحید باندې دلیل عقلی دا دویم دلیل عقلی دی او مخ کې انه سميع العليم وجعلنا الليل غرذولې زمنګ شپه ورځ آیاتین دونخیم فمحونا آیات الليل لری کوم زو اغنه خدش پیم وجعلنا غرذول زمونږه آیات النار اغه نه خدور دي مبصرتان لدون کې لتبتغوا فضلا من ربکم دې د پاره چې طلب کوي مهرباني د خپل رب ولې تعلمو دې پاره چې پوښي عدد سنین پشمیر د کلونو دې صاحب وکل شین فصلنا او تفصیل ار یو شی بیان کړی منګه تفصیلا په واضح بیان ور سره وکل انسان الزمنا او دا بیا تخفیف ذکر کړي او هر انسان لګولې موږ دا سره طائر عمل نامه دا پیونو کی دا بسټ کې سټ کې معنا کنایه ده نزدېکت نه ده ساسر استعمال نامه نزدې ده هر سب کې لیکل کی سدي پټ نه دي ذکر د اونوک دا کنایه ده د لزوم نه لکه څنګه چې امیل د سر سره لازمی دغه شان استعمال نامه سر سره لازم د ارث لیکي سبا کې پاتې نه دي ونخرج لهم رو باز دا عمل نامه لره قیامت کې کتابن کتاب یلقا منشورا مخامخ بشي داغه سره په دا حال چې وی کولا کولا ورته ملاوي شي اقرا کتابک او ویل شي اول ولا خپل عمل نامه نکفا بنفسک اليوم پورا دې ستا نفس نن علیک اسیبا پتا باندې حساب کون کې ستا خپل نفس حساب کې دا پورا ده منی تدا هغه چا چې هدایت واغستو فینما یات لنفسی یقینا هدایت مو می د پاره د پیدا ځانو ومن ضل اسو چې خطا شو فإنما يدل عليها یقینا خطا کیږي ضرر به پدو دا خطا کیږي ځان لدی د توحید نوړې دین ضرر به په خپل ځاني او نشي پورته کوله پورته کون کې بوج دبل او نه موږ عذاب ورکون کی تر دې پورې چولی کو پیغمبر الله یې زو عذاب نور کومه سو پورې چې ما پیغمبر نه لګلې اول پیغمبر ولې کوم مسله ورته بیان کی چې بیا څوک نه مني عذاب چې راځي نه پاغو لګي دغه شانتي علما بیان د حق کی نو چې خلک ورته توجه نه کوي راګرځي ورته نو منی نو ځان پینانګار کې نه چې عذاب راشي نه پاغو باندې نازل شي کله کله سر دنیا کې هغه نه قانون په لپیټ کې راشي خو قیامت کې وته بیا بچي کفا به نفس کل یوم پورا دې نفس تا نن پتا باندې حساب کون کې کفا به نفس کل یوم پورا دې نفس تا نن بعد پار دو اختصاص تا ستا نفس پورا دې سانس پتا باندې نو یو کافی ستا نفس تا در کافی نه بعد پار د اختصاص د پار اعظم پوره دې زم کول د نفس دا هغه حدیث کې راځي لا صلات لمن لم يقرأ بفاضل کتاب دا غیم دا معنا ده نشته مونږ دا چا چې زم نه کې د فاتحه سره صورت چې د فاتحه سره صورت زم نه کې او منفردی نو مونږ نه کی فاتحه به مو صورت په سرم زم کې داګه دا معنا ده بعد پار اعظم لکه دلته کې کفا به نفسي پر دې زم کول نه نفسا نن پتا باندې ساده خپل نفس تا سره زم دې دا پر دې حساب کون کې منی تدا هغه چا چې لار بیا مونږه فینما یذل نفسی لارو می د پاره د پیدا ځان هغه سوچ غتا شونو خدای به پدم او نشي پورته کول او پورته کون کې بوج دبل او نه موږ عذاب ورکون کې تر دې چولې کو پیغمبر او کله چې را دو کوم تخفیف دنیوي انو لک قریتن چې موږ هلاک کو کری زرا امر نام ترفیا حکم کوم هغه مالدار او دې کلی تا نافرمانیو کې پدې کې فاق علیا نو صاحب شپه دې باندې عذاب نه لا کم دې لره پالا کولم اوس مثال بیانې شرک مستمره قوم د نوح علی السلام کو نو ما عذاب کو تاسو د شرک نه ځان بچ گئی چې د عذاب نه بچ شئ من کانا وکم الکنا او ډیر لا کړیو ما دا کلونا پس د قوم نوح نه وکفا بربک ان پر سارو په ګناونو د خپل بندګانو خبردار ولذونکې نمن کان هغه سوچي یرید العاجلتا چې اراده کې دنیا عجلنا له بیا په تلوار باندې ورکول را پدې کې دنیا خو علم ورکو سونه چوغاړو لمن نورید هغه چاله چې وغاړو مونږه بیا ګرځول دې مونږ در جانم دنه بشي ته مضموم مذحورا بد شوه مذحور او رټل شوه ومن اراد الاخره هغه څوک چې اراده کوي د آخرت دا ترغیب د آخرت ته وسال اسایا او کوشش کوي در کوشش داږي څنګه چې د آخرت د پاره کوشش وکاري چې عمل د آخرت کوي د پاره د الله او مؤمنون په دا حال چې دی مؤمنو اولای کدا کسان کان سایهم د کوشش دیو مشکورن قبول د الله دلبار کې الله استا هغه عمل ز قبلو ما کلن نمد اولا هر یو کلن من الفریقین دا تنوین وزن مضافنین دی هر یو دا غدوان ډلونه نمد دو منگ امداد کو هاولائی هاولائی دی دنیا والا هاولائی و دا آخرت والا دا یو منگ امداد کو هاولائی د دې کسانو چې دنیا دار دي وهاولائی و د دې کسانو چې آخرت والا دي من اتوای ربک دا ورکړه درپستا الله زور ور کوما وما کان عطا ربک محذورا او نه ده ورکړه درپستا محذورا ممنوعان بنشي دا بنديږي نو الله چې کوم ورکړه کې سوګي نشي بندولې نون درو ګورا کیف فضلنا څنګه برکړ دي منګه باز له دونه په بازو باندې په